الف لام را فرمان دی چې آیاتونه محکم دي او په تفصیل سره بیان شوی دي د یو حکیم او باخبره هستۍ د طرف نه چې تاسو بندگی مکوئ مګر صرف د الله زه داغه د طرف نه تاسو ته خبردارون کې هم يم او کچری د مصیبت رسیدو نه رستو ورته مونږ د نعمت مزه ور اوسکو نو وای چې زما بدی ورځي خلاړې بیا هغه د خوشحالۍ نه چوي او غرور شروع کړي د دې عیب نه کو څوک پاک دي نو بس هغه خلک چې هغوی صبر کوونکي دي او نیکی کوونکي دي نو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم حسینه چې کوم وحی تا تکیږي ته دا غینه سسیز پرېګ دی او بیان نه کړي او په دې خبره دی زړه تنگ شي چې دوی بوای په دې سړی باندې خزانه ولی نازله نشوا یا دا چې د دې سره فرښتہ ولی را نغلا تو خو بس خبردارون کې وړاندې د هر سیز نگران الله دی آیا دی وای چې پیغمبر دا کتاب په خپل جوړ کړي دي ورته وایا خدنو د دې پشان جوړ کړي شوی لس صورتونه تاسو هم جوړ کړي او راي وړي او د الله نه سیوا چې نور څوک څوک ستاسو معبودان دي کو هغه د امداد د بارا راغختل شي نو راوي غواړي کو تاسو د هغه په خدای منلو کې رښتینی یئ خو په آخرت کې د داسې خلکو د پاره د ور نه سیوا بل هیڅ نشته الته به معلومه شي چې څه هغوی په دنیا کې جوړ کړي وو هغه ټول برباد شو او اوس دا غوی ټول کارونه باطل دي افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن دا غین رستو یو گواه هم د پروردگار د طرف نه د دغه شهادت په تایید کې راغی او د مخ کې نه د موسی علی السلام کتاب هم د رهنما او د رحمت په تور موجود وو آیا هغه هم د دنیا پرستو پشان د دین انکار کولی شي داسې خلک خو به په دې باندې خامخا ایمان راوړي او د انسانانو په ډله کې چې چا د دینه انکار وکړو نو داغه د پاره د واده زې ور دی نو اے پیغمبره ته د دې په حق لا پس شک کې مپرې وځه داسې خلک به خپل رب ته پیش کیږي او گواهان به پرې شهادت کوي چې دا دي هغه خلک چې په خپل رب پوري دروغ تړلي وو واورئ د الله لعنت دی په ظالمانو باندې په هغه ظالمانو باندې چې هغوی د الله د لارې نه خلک منع کوي او داغه لاره کګول غواړي او هغه هر څه ته ورک شو کم چې هغه د ځان نه جوړ کړی وو لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون ضروری ده چې هم هغه په آخرت کې د ټولو نه زیات تاوانیان وي اویل زمون په نظر کې خو ته د دین سیوا بل هیڅ نه یې چې بس زمون پشان یو انسان یې او مونږ وینو چې زمون په قوم کې هغه خلک به سوچا پتا پس روان شوی دي کم چې په مونږ کې رزیلان وو امونګه هیڅ سیز هم داسي نه وینو چې پاغي کې تاسو زمونږ نه زیات یې بلکې مونږ خو تاسو دروغجنان ګڼو اوس که چری زه تاسو څخه ګړه کول هم غواړم نو زما خګړه تاسو له هیڅ فائدہ نشي درکوله هر کله چې الله تاسو د گمراه کولو اراده کړی وي هم هغه تاسو رب دی او هم هغه تاسو واپس ده ام یقولون افتراه نو علی السلام با کشته جوړوله او داغه د قوم په سردارانو کې چې با سوک داغه په خوا تیرېدل نو په هغه پوری به ټوخي کوله هغه اویل که تاسو په مونږ پوری خندا کوي نو مونږ هم په تاسو پوری خندا کوو زر به تاسو ته په خپل معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کوي او چې په چا باندې هغه بلا را پریوزي چې په لری کېدو به نه لری کیږي تر دې پوري چې کله زمونږه حکم راغې او هغه تنور راو خټ کېدو نو مونږه اویل د هر قسم زناورونه یو یو جوړه د کشته ته راو خېجوا او خپل د کور خلک هم سوا د هغه کسانو نه چې هغه د مخ کینه خودل شوی دی په دې کې سوار کړه او هغه خلک پکې هم کېنوا چې ایمان راوړې دي او ډېر لک کسان وو چې د نو سره ایمان راوړې وو نوح علیه السلام ورته وویل، نن هیڅ څیز د الله د حکم نه بچ کوونکی نشته بغیر د دې نه چې الله په چا باندې رحم وکړي. په دې کې یوه چپه د دواړو په منځ کې راوچته شوه او هغه هم په ډوبېدونکو خلکو کې شامل شو. اے نو هغه ستا د کور د خلکو نه نه دی هغه یو ناکار عمل دی نو ته ماته د هغه خبرې درخواست مکوه چې حقیقت تا ته نه وی معلوم زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو پشان مه جوړوه قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم هغه وویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوئ داغونه بغیر بل خدای تاسو نشته هم هغه دی چې تاسو د ځمکې نه پیدا کړی او په دې کې تاسو آباد کړی نو تاسو داغونه معافي غواړئ او هغه ته واپس راشئ بشکا چې زما رب نږدې دی او د دعاګانو جواب ورکون کې دی فما تزيدونني غير تخسير صالح علیہ السلام اویل اے زما قومه تاسو په دې خبره هم څه غور کړی دی چې کو چری زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه په ما باندې خپل رحمت هم وکړو نو د دې نرستو به د الله د گرفت نه ما څوک بچ کړي که زه دا هغه نافرمانی وکړم خذكم عذاب قريب او ای زما د قوم خلکو ګورئ دا د الله اوخه ستاسو د پاره یو نه خدا دا د الله پزمکه کې پرېګ دی چې آزاد سریږي د ته هیڅ موایي کنه نو س زیات وخت به نوی تیر شوی چې پتا سو باندې با د الله عذاب راشي اخر دا چې کله زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه په خپل رحمت سره صالح علی السلام او هغه خلک چې داغه سره ایمان راوړې وو بچ کړل او داغه ورځي د رسوای نمو محفوظ کړل بشکا چې ستا رب په اصل کې طاقتور پاتې شو هغه خلک چې ظلم کړي وو نو هغوی یوې سختي چغې راونیول او په خپل کلو کې په داسې شان سره به حرکت پاتې شو لکه چې هغوی هلته هډو او سیدلی نه وو واوري سمودیانو د خپل رب سره کفر وکړو واوري لری وغورځولې شو سمودیان وی ویل پتا دی سلام وی ابراهيم عليه السلام ورله جواب ورکړو پتا سو دی هم سلام وی بیا سو وخت نو تیر شوه چې ابراهيم عليه السلام یو ورید کړي سخه داغوی د میلمستیا د پاره راوړو فلما را ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه ان هذا لشيء عجيب هغه وویل هاي زما کم نصیبا زبا اوس بچی راوړم چې زه بډای شوم او دا زما خاوند هم بډا شو دا خو ډیره عجیبه خبره ده بیا چې د ابراهیم علی السلام یرا لری شو او د اولاد د زیرینا د هغه زړه خوشاله شو نو هغه د لوط علی السلام د قوم په معاملې کې زموږ سره جګړه شروع کړه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب په حقیقت کې ابراهیم علی السلام ډیر صبرناک او پزړه نرم سړی وو داغه د قوم خلکو به اختیارا داغه کور ته منډی کړي د مخ کې ناغوي د بد کارونو عادت وو لوط علی السلام هغه ته وویل رونو دا زما لونه موجود دی دا ستاسو د پاره ډېری پاکیزه دي لګ د الله نه ویریږي او زما د میلمنو په معاملې کې ما مزلی لکوي بس چې شپه لګه پاتې وي نو ته د خپل بال بچ سره اوزا او ګورا په تاسو کې د څوک په شا واپس نه ګوري لیکن ستا خزا د در سره نه ځي ځکه چې په هغې باندې به هم هغه څه تیریږي کم چې به په دې خلکو تیریږي او مدین والو ته مونږ د هغوی رور شعیب ولېګو هغه ویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوي داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته او پناب تول کې کمې مکوي نن ز تاسو په ښه حالت کې وینم او اے د قوم رونو ټیک ټیک په انصاف سره پوره ناب کوي او پوره تول کوي او خلق لا داغوی په سيزونو کې نقصان مور کوي او پزمکه کې فساد مخوروي بقيه الله خير لكم ان كنتم هغوی جواب ورکړو اے شعیبه آیا ستا منځ تا ته دا خی چې مونږه هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلار نکونو به عبادت کولو یا دا چې مونږ ته د خپل مال کې د خپل خوخي مطابق د تصرف کولو اختیار نه وي بستی او خيار او پنه غلار پاتې شوی سړی شعیب علی السلام ورته وویل رونو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې کچري زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه ماته د خپل طرف نه خر رزق هم راکړو نو د دین رستو به زه ستاسو په گمراهۍ کې او ستاسو په حرام خورۍ کې څنګه شریک شم او زه هیڅکله دا نه غواړم چې زه د کوم خبرو نه تاسو منع کوم هغه دې په خپله وکړم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې چې زما وس رسی او دا چې زه څه کول غواړم د دې ټول دارومدار د الله په توفیق باندې دی هغوی جواب ورکړو اے شعیبا ستا په ډیرو خبرو خو مونږ هډو پوهې ګنا او مونږ وینو چې ته په مونږ کې یو کمزورې سړی یې کوستا رور ولی نه وې نو مونږ به په خواتو ਸੰسار کړي وې ستا طاقت خو دومره نشته چې په مونږ باندې غالب شي شعیب علی السلام ورته فرمایل رونو آیا زما رورولي په تاسو باندې د الله نه زیاته درنه ده چې تاسو د رورولۍ نه خو ویریدای او الله مو بالکل شاته وغورځوو په شی چې تاسو سکوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دي اے زما د قوم خلکو تاسو په خپل طریقه کار کوئ او زبا په خپل طریقه کار کوم ضرب تاسو ته معلوم شي چې په چا باندې د ذلت عذاب راځي او څوک دروغجن دی تاسو هم انتظار کوئ از هم تاسو سره انتظار کوم الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اخر چې کلا زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه په خپل رحمت سره شعیب او داغو ملګری مؤمنان بچ کړل او کوم خلکو چې ظلم کړي وو هغه یوې سخت چغي داسې راونیول چې هغه په خپلو کلو کې به حرکت پراتو پاتې شو وبئس الورد المورود د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم نه مخکوي او په خپل مشرۍ کې به غوي دوزخ ته بوزي دا څومره خراب ځای دی د ورتلو چې څوک ور ورسي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د یو څو کلو خبرونه دي چې مونږ یې تا ته اورو په دوی کې ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو فصل ریبل شوی دی مونږ په هغه باندې ظلم اونکړو هغه په خپل په خپل ځان باندې ظلم وکړو چې په دې کې یوه نښه ده د هر هغه سړي دپاره چې هغه د اخرت د عذاب نه یره کوي. هغه به یوه ورځ وي چې ټول خلک به پکې جمع وي او بیا چې څه کېږي هغه به په دغه ورځ د ټولو په مخ کې وي. وما نؤخره الا لأجل معدود کله چې هغه راشي نو د هیچا به د خبرو کولو طاقت نه وي بغیر د دینا چې د الله په اجازه سره سو ارز وکړي بیا به سو خلق په دغه ورځ بدبخت وي او سو نیک بخته فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق او خرشيږي با او په دې حالت کې با هغه همیشه وي تر سو پوری چې زمکا او اسمان ولاړ وي بغیر د دینه چې ستا رب سبل سو غواړي بشکا ستا رب پوره اختیار لري چې څه غواړي هغه کوي واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السنة او د بیلاری کیدو نه به صرف هغه خلک بچ کیږی چی په چا باندی ستا د رب رحمت دی او هم د دې خپل خوخی کولو او د خپل اختیار کولو د پاره خو هغه دو پیدا کړی وو او ستا د رب هغه خبره پوره شوه کوم چی هغه کړی وه چی زبا دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو نه ډکوم او اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو قصې چې مونږ تا ته اورو دا هغه سيزونه دي چې د دې په ذریعہ مونږ ستا زړه مضبوطه وو په دې کې تا ته د حقیقت علم میلاو شو او ایمان والو ته نصیحت او بیداری نصیب شوه وما ربك بغافل عما تعملون په اسمانونو او پزمکه کې چې څه پټ دي هغه ټول د الله د قدرت په قبضه کې دي او ټول معاملې هغه ته واپس کیږي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه بندگی کوا او په هغه باندې باور ساته څه چې تاسو کوی ستا رب د هغې نه ناخبره نه دی.